یا شهید ای په هر ځای کې حاضر او ناظر خدایه که د چا ښځه یا اولاد نافرمان وي د سهار په وخت کې دې د هغه پر تندي باندې لاس کښېږدې او یوویشت ځله دې یا شهید ووایي ان شاء الله فرمان بردار به سې. ای حق او ثابت خدایه که څوک د یو څلور کنجه کاغذ پر څلورو کنجونو الحق ولیکي او د سهار په وخت کې کاغذ پر ورغوي کښیږدي او د اسمان لوري ته یې لوړ کړي او دعا وکړي ورک سوی کس او یا شی به یې پیدا سي ان شاء الله ای کارسازه خدایه که څوک د یو آسماني آفت په وخت کې یا وکیل ډیر ووایي ان شاء الله د هر آفت څخه به وژغورل سي ای د لوی طاقت او قوت خاونده که څوک مظلوم او کمزوری وي هغه دې د دښمن او طاقتور د دفع په نیت دغه اسم مبارک ډیر ووایي د هغه څخه به وژغورل سي ان شاء الله بې ځایه او ناحقه دې دغه عمل هیڅکله نه کوي یا متین ای د پوره قوت څښتنه د کومې ښځې چې شیدې نه وي نو دغه اسم دې پر کاغذ ولیکي اوبو ته دې واچوي او ودې څښي شیدې به یې ډېرې شي ان شاء الله. ای مرسته کوونکې او حمایت کوونکې خدایه! د چا د ښځې چې عادتونه او خصلتونه ښه نه وي هغه دې دغه اسم ډېر وايي ان شاء الله نېکه به سي. ای د ستاینې وړ خدایه څوک چې پنځه څلوېښت ورځې پرله پسې درو نوي ځله یا حمید په تنهایی کې ووایي د هغه ټول بد عادتونه او خصلتونه به ختم شي ان شاء الله. يا محصي. ای د هر څه په خپل علم او حساب کې لرونکیه خدایه څوک چې هره ورځ د ډوډۍ پر شلو ټوټو شل ځله دغه اسم دم کړي او ویې خوري انشاءالله مخلوق به دته مسخر سي یا مبدی. ای لومړی ځل پیدا کوونکیه خدایه! څوک چې د حملدارې ښځې پر نس لاس کښېږدي او نهه نوي ځله دغه اسم ووایي د هغې حمل به نه ساکتېږي او نه به یې کوچنی بې وخته پیدا کېږي انشاءالله ای دوهم ځل پیدا کوونکې که یو څوک ورک وي نو کله چې د کور ټول خلک ویده سي د کور پر څلورو کنجانو دي او یا او یا ځله دغه اسم ووایي نو ان شاء الله اوو ورځو کې به راسي یا به یې معلومات وسي یا ای ژوند ورکوونکیه! څوک چې ناروغ وي، هغه دې دغه اسم ډېر ووایي او که بل څوک ناروغ وي، نو پر دم دې کړي، انشاءالله روغ به شي او که څوک نه اتیا ځله دغه اسم ووایي او پر ځان یې دم کړي، انشاءالله د هر ډول قید او بند څخه به خلاص شي. يا مميت ای مرګ ورکوونکیه خدایه! د چا چې خپل نفس په واک کې نه وي، هغه دې د بېدېدو پر مهال پر سینه لاس کښېږدي، الممیت دې ووایي او بیده دې شي، انشاالله نفس به یې فرمانبردار شي. ای تل تر تله ژوندی خدایه! څوک چې هره ورځ درې زره ځله دغه اسم ووایي هیڅکله به ناروغ نسی او که څوک دغه اسم پر چیني لوښي ولیکي او په خوږو اوبو یې پریولي او ویې څښي یا یې په بل ناروغ وڅښي انشاء الله کامله شفا به ورنصیب سي ای د ټولو ساتونکیا او قایمونکیا خدایه څوک چې دغه اسم ډیر ووایي ان شاءالله په خلکو کې به عزت او وقار زیات سي او که څوک د سهار د لمانځه وروسته تر لمر ختلو پورې دغه اسم ووایي ان شاءالله سستی او کهالي به ورنه لرې سي ای د هر څه پیدا کوونکیه څوک چې د ډوډۍ خوړلو پر وخت یا واجد ووایي نو د ده د خوراک چې کومه غذا ده هغه به د ده د زړه لپاره د طاقت او قوت او نورانیت سبب سي ای د لویی او عزت خاونده څوک چې دغه اسم په تنهایی کې دومره ووایي چې بې حاله سي نو ان شاء الله د هغه پر زړه به الهي انوار ښکاره شي. يا واحد. ای یوازې خدایه! هر څوک چې هره ورځ زر ځله دغه اسم ووایي، د هغه د زړه څخه به د مخلوق مینه او خوف لیرې شي او د چا که اولاد نه کېږي، هغه دې دغه اسم ولیکي د ځان سره دې وساتي ان شاء الله صالح اولاد به یې ور نصیب شي. يا احد. ای یوازې یو خدایه! هر څوک چې هره ورځ زر ځله دغه اسم ووایي د هغه د زړه څخه به د مخلوق مینه او خوف لیرې سي او د چا که اولاد نه کیږي هغه دې دغه اسم ولیکي د ځان سره دې وساتي انشاءالله صالح اولاد به ورنصیب شي. ای بې نیازه خدایه! که څوک د سهار په وخت کې سر پر سجده کښېږدي او دغه اسم یو سلو پنځلس یا یو سلو پنځه ویشت ځله ووایي هغه ته به ظاهري او باطني رښتیا نصیب سي او که څوک دغه اسم په اوداسه تل وایي د مخلوق څخه به بې نیازه سي ان شاء الله یا قادر ای قدرت لرونکیه که څوک دوه رکعته لمونځ وکړي او سل ځله القادر ووایي الله به د هغه دشمنان ذلیل او رسوا کړي او که چاته په یو کار کې مشکل وي نو یو څلوېښت ځله د دغه اسم ووایي مشکل به یې حل سي انشاءالله ای مخته کوونکیه! که څوک د جنګ په وخت کې دغه اسم ډېر ووایي، انشاالله فتح او قوت به ور نصیب شي او د دښمنانو څخه به خلاص شي. يا مؤخر. ای وروسته کوونکیه! څوک چې دغه اسم ډېر ووایي، هغه ته به رښتونې توبه ور نصیب شي او که څوک دغه اسم پر پابندۍ سره هره ورځ سل ځله ووایي هغه ته به د الله داسې قرب او مینه نصیب سي چې د هغه پرته به ناکراره وي ای تر ټولو اول خدایه که د چا نارینه اولاد نه کیږي هغه دې څلوېښت ورځې دغه اسم ووایي انشاءالله مراد به یې پوره سي او که څوک مسافر وي هغه دې د جمعې په ورځ زر ځله دغه اسم ووایي ان شاء الله په خیر سره به راستون سي ای تر ټولو آخر خدایه که څوک روزانه زر ځله دغه اسم مبارک ووایي ان شاء الله د هغه د زړه څخه به د الله پرته ټوله مینه ختمه سي او آخره خاتمه به یې په خیر وي ای ظاهر او ښکاره خدایه که څوک د اشراق د لمانځه وروسته سل ځله دغه اسم ووایي الله پاک به د هغه په سترګو کې رڼا او په زړه کې نور پیدا کړي ای باطن او پټ خدایه که څوک هره ورځ درې دېرش ځله یا باطن ووایي انشاءالله پر هغه به باطني اسرار ښکاره سي او حب الهي به ورنصیب سي ای دوست او ملګریه خدایه که څوک دغه اسم ډېر وايي، هغه به د ناڅاپه آفتونو څخه وژغورل شي او که دغه اسم پر یوه لوښي ولیکل شي او د اوبو ډک کړل شي او بیا په کور کې وپاشل شي، ان شاء الله د ټولو آفتونو څخه به وژغورل شي. يا متعالي. ای تر ټولو لوړ او غوره خدایه! که څوک دغه اسم ډېر وايي، ان شاء الله ټولې ستونزې به یې حل سي او که ښځه د حیض په وخت کې دغه اسم ډېر ووایي ان شاء الله تکلیف به یې پوره سي. ای ډېر ښه رویه کوونکیه! که څوک په شرابو، زنا او نورو ناوړو اعمالو اخته وي، هغه دې هره ورځ دغه اسم اووه ځله ووایي، ان شاء الله د ګناهونو سره به یې مینه ختمه سي. که څوک د دنیا په حب کې اخته وي، هغه دې دغه اسم ډېر وایي ان شاء الله د دنیا محبت به یې د زړه څخه ووځي او که څوک پر خپل اولاد باندې تر زیږېدو وروسته دغه اسم اووه ځله دم کړي او پر خدای یې وسپاري ان شاء الله تر بلوغ پورې به د ټولو آفتونو څخه وژغورل سي ای توبه قبلونکیه که څوک د څاښت وروسته دغه اسم درې سوه شل ځله ووایي هغه ته به رښتونې توبه نصیب سي او که څوک دغه اسم ډېر وایي د هغه هر کار به اسانه سي او که څوک پر یو ظالم باندې دغه اسم لس ځله دم کړي ان شاء الله د هغه د ظلم څخه به وژغورل سي یا متقم ای غچ یا بدلا اخیستونکیه که څوک پر حق وي او د بدل اخیستلو توان ونه لري، درې جمعې دې پرله پسې یا منتقم ووایي، الله پاک به خپله د هغه څخه بدله یا غچ واخلي. یا عفو. ای ډېر عفوه کوونکیه! څوک چې دغه اسم ډیر وایي الله پاک به ان شاء الله د هغه ګناهونه ورمعاف کړي ای ډیر شفقت لرونکیه که څوک یا روف ډیر وایي الله به مخلوق پر ده او دی پر مخلوق مهربانه کړي او که څوک لس ځله درود شریف او لس ځله دغه اسم ووایي ان شاء الله د هغه غصه به ختمه سي او که پر بل چا دم کړل سي د هغه غصه به ختمه سي ان شاء الله. يا مالک الملک. ای د ټولو کایناتو مالکه څوک چې یا ملک الملک ډیر وایي الله به هغه غني او د خلکو څخه بې نیازه کړي ای عادل او با انصاف خدایه که څوک هره ورځ دغه اسم ډیر ووایي الله پاک به یې د شیطان له وسوسو څخه وژغوري او که د کوم جایز مقصد لپاره اووه سوه ځله دغه اسم مبارک ووایي انشاءالله مقصد به یې پوره سي ای د ټولو جمع کوونکې د هر چا چې قریبان سره پاشلي وي هغه دې د څاښت په وخت کې غسل وکړي او اسمان ته دې مخ کړي لس ځله دې یا جامع ووایي او یوه ګوته دې کت کړي او همدارنګه پر هر لسم ځل دې یوه ګوته کت کړي په اخر کې دې دواړه لاسونه پر مخ را تیر کړي انشاالله قریبان به یې پر ځای سي او که یو شی ورک سي نو اللهم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیه دی ووایي انشاالله هغه شی به یې پیدا سي د دې ترڅنګ د جایز محبت لپاره هم دا ګټور دی يا غني ای بې نیازه او بې پروا خدایه که څوک هره ورځ دغه اسم اویا ځله ووایي پاک الله به د هغه په مال کې برکت واچوي او د محتاجۍ څخه به یې وژغوري او د چا محتاج به نسی ای بې نیازه او غني کوونکې که څوک د سهار او یا ماخستن د لمانځه وروسته اول او آخر کې درود شریف او وروسته یو زر یو سل یولس ځله دغه اسم د وظیفې په شان ووایي او صورت مزمل دې هم تلاوت کړي الله پاک به هغه ته ظاهري او باطني غنا ورنصیب کړي ای منع کوونکې که چیرې د خاوند او ښځې ترمنځ کومه شخړه پیښه سي نو د بېدېدو په وخت کې دې شل ځله دغه اسم ووایي انشاءالله شخړه به ختمه سي او څوک چې دغه اسم ډېر وایي ان شاء الله د هر شر څخه به په امن کې وي. ای ګټه رسونکیه خدایه! که څوک په کښتۍ یا کوم بل سواري کې د کښېنستلو وروسته یا نافع ډېر ووایي ان شاء الله د هر آفت څخه به وژغورل سي او که څوک د یو کار په پیل کې یو څلوېښت ځله یا نافع ووایي ان شاء الله هغه کار به په خیر تر سره شي ای پر ضرر رسولو توانا خدایه که څوک د جمعې په شپه دغه اسم شل ځله ووایي هغه به ان شاء الله د هر ډول ظاهري او باطني آفتونو څخه وساتل سي او د الله قرب به ورنصیب سي يانور. ای کامل نور او نور ورکوونکیه! که څوک د جمعې په شپه اووه ځله سورت نور او زر ځله دغه اسم ووایي، انشاءالله زړه به یې په نور الهي منور شي. ای د سیده لارې ښوونکیه که څوک د اسمان لوري ته لاسونه پورته کړي او یا هادي ډیر ووایي او په آخر کې لاسونه پر مخ راتیر کړي الله به هغه ته پوره هدایت ورنصیب کړي او په اهل معرفت کې به شامل سي ان شاء الله يا بديع. ای د بې مثاله شيانو پيدا کوونکيه! که څوک په يو غم او يا مشکل اخته وي، هغه دې زر ځله يا بديع السماوات والارض ووايي، ان شاء الله خلاصون به ومومي، او که څوک دغه اسم په اوداسه ووايي او بيده شي، د کوم کار چې يې اراده وي، هغه به په خوب کې وويني او که څوک د ماخوستن د لمانځه وروسته د یو کار یا مقصد د ترسره کولو لپاره دولس سوه ځله یا بدیع العجایب بالخیر یا بدیع تر یولسو ورځو پورې ووایي مقصد به یې تر ویلو مخکې پوره سي ان شاء الله ای همیشه موجود خدایه که څوک د جمعې په شپه زر ځله دغه اسم مبارک ووایي، الله به هغه د هر ډول تاوان او ضرر څخه وساتي او د هغه ټول نیک اعمال به مقبول سي. ای د ټولو وروسته باقي او موجود خدایه! که څوک د لمر راختلو او پرېوتلو پر مهال سل ځله یا وارث ووایي، انشاءالله د هر غم او مصیبت څخه به وژغورل سي او اخره خاتمه به یې په خیر وي او که څوک د ماښام او ماخستن په منځ کې دا اسم زر ځله ووایي د هر ډول پرشانۍ څخه به وساتل سي ای راستی او نیکی خوښونکیه که څوک د خپل یو کار یا مقصد په تدبیر نه پوهیږي هغه دې د ماښام او ماخستن په منځ کې زر ځله یا رشید ووایي که څوک هره ورځ دغه اسم ووایي ان شاء الله ټول مشکلات به یې حل سي او په کاروبار کې به یې پرمختګ راسي. ای څښتن د ډېر صبر او زغم که څوک د لمر راختلو مخکې